ويا قوم إني أخاف لكم يوم القناة يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عصر ومن يذلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله ببعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مختار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يرفع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون نو دې سورت کې و څلوېښتم آیات کې دا غي مثال پیش کړي آیت نمبر 47 کې یا مخی صورت کې ویلو بل الله فعبد وکم من الشاکرین نو دی صورت کې وای فعبد الله مخلصین له الدین ځکه قرآن کې مسئله د توحید بیانې رد د شرک کوي شبهات د مشرکین رد کوي ټول په دې حوامی می سباو کې دي شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه وړيږي د قران کریم د سوراتونو ترتیب او خلاصہ لیکم ما جزی ز بچای په حکم او ترا لداو لیکا شعر القرآن با ډیر مزیدار او خوږه چای سکلا شعر القرآن له ما چای په خول او چې پنګ او کاپی راکا سلو ساعت کې چې ما چای پکولا نو هغه هغه اشعارو کې لیکلی فاتحه کې دي حمدونه معتبر بقره کې مزامین سلور بهتر ها فاتحه کې دي حمدونه معتبر بقره کې مزامین سلور بهتر ها دا سه په دې انداز باندې نو بیا د مؤمن سجده شورا د انبیاو د زخرف غونته دخان واړه کافر جاسیه شو د احقاف عاد و ثمود محمد نه فتح ورکړه رب اکبر حجرات د الخروج د قاف دعوه ده زاریات شو تور ټوکړې لکه کتکر نو مومن سجده شورا د انبیاو یعنی راشه مومن شه ایمان راړه ورپسې سجده نو سجده الله ته او ورپسې شورا نو په دې اتفاق د انبياء عليهم السلام شوی دی مومن صيب ده شورا د انبياو دي زخرف غونته دخان واړه کافر نو زخرف بشي لوګي بشي ټول کافر دي زخرف غونته دخان واړه کافر جاسيه شو د احقاف عاد ثمود پر مخی پریوتل جاسیه پر مخی پریوتل احقاف د شګو په ډیره کای شو عاد او ثمود محمد له فتح ورکړه رب اکبر هداسې په دې انداز باندې د ټول قران کریم خلاصه هم او ترتیب د سوراتونو مو سوره مؤمن کې طریقه د بیانوم درته خي تم ته لاړې نو ته به خلکو ته وایې کې مې یو خط راغلی دی او د ډیر اهم د طرف نه دی یو یو ټیم شو مې له غټول کې نه چې په جمع درته وام هاي بو دې چا خط دی وې ورته خط کې چا چرالې ګلې ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم مسئله یو تن بیانې او دعاګانې ولا ټول غواړي د عرش نه چاپیر ولاړی دی غي غواړي یوازې هغه لنه دا هغه مور خپلان لغواړي دا اولا هغه اولاد لغواړي د هغه ښځې نه غواړي، که ښځه قرآن له راغلی خاوند نه وله غواړي دعاګانې، دی وایي خبره څه ده چې هغه یې پکې لیکلې ده هغه راته وایه، نو خبره دا ده، لا اله الا هو، نشته حاجت سر کوونکی بغیر د دې الله نه. بیا څوارلسم آیات کې فدعو الله مخلصین له الدین یو الله را مدد کوي یو الله تغاړه کې دی چې یو الله را مدد کوي او یو الله تغاړه کې دی نو دا مسئله بیان کړی دا وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ستاسو رب ویلی دی ایمان او غواړی زبر الله دعا قبول کما نو کتا سره خلق جګړه کوي نو موسی علی السلام سره فرعون جګړه کړي وا طالب الله مرګره پیدا کی لگا موسی علی السلام له چې مرګره پیدا ک رجل مؤمن ګلو یو خوا بل خوا چکرې وای کذبت قبلهم قوم نوح ولا عذاب من بعدهم تکذیب کړو مخکې دینا قوم نوح علیہ السلام او نور ډلو رسو دینا قص کړو هر یو امت په خپل پیغمبر چونی وی اغلرا جګړو کی د سره په باطلو هغه کسان چې پورته کړی دی عرش او هغه څوک چې چاپېره د عرش نه دي پاکي بیان نه په ستاینې د رب باندې لګیا دي ایمان راړي په دې بخنه غواړي هغه کسان لا چې ایمان راوړی دی نو وایي چې هغه یې توبه وکړه وتبعو سبیلک تابع شو ستا د لارې سبیل الله د الله کتاب قل هذه سبیلی ادعو الی الله وتبعو سبیلک تابع شو ستا د کتاب وقیم عذاب الجحیم سات دی دا عذاب د جهنم نا گرم عذاب نه الله او ساته چې تا وعده کړی دا د دوی سره سوره رات کې هم تیر شوی دا سه درويشتم آیات آیت نمبر 23 کې ومن صلح من ابائهم سوک چنه کان ویز پلارانو دینا و ازواجهم او د بیبیانو دینا که خزای د خاوندان یو د ازداد ذکر کی بل په قیاس کی وذریاتهم او دا اولاد دینا یو سره نیک عمل کوي نفل کوي ځان له ثواب دی حج عمره کوي ځان له ثواب دی او چې قران لراغه او قران ته کې ناست نو ملائک دار شو الله دعا غواړي یواز غلا نه اواز به کول شي د ایتا چې غصه د الله ډیر لوی ادا د غصه تاسو نه په خپل ځانونو باندې اوس تاسو ځان ته غصه یې دین درته الله ډیر غصه دی یو مطلب دا دیم مطلب دا غصه د الله ډیر لوی ادا د غصه تاسو نه ذالکم نو او به ویل شي دارنګ به تاسو خبر هم دارنګ اسنګ چوي بیا نو اذا دو یلا وحده کفرتم کلا چې براو بل شا الله یک یوازې تاسو به انکار کو کدا به وی چې او الله مددگار دې دینه باوړې دلو سوره هود کې هم درې پنځوسم آیات کې تیر شویو چې هود علی السلام ته وی ته دې لرالی چې مونږ دی او الله عبادت کو اجرتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا دې لرالی چې دی او الله عبادت کو دا سوره صافات کې 15 درشم کې تیر شویو سوره صاد کی پنځم آیات کی سوره زمر کی آیت نمبر پینتالیس کی سوره بنی اسرائیل آیت نمبر چیالیس کی چه ما صلد توحید پی بدا لگی دا بیان نو اذا دوی اللہ وحدو کفرتم شان داو کلا چه براو بلشا اللہ یکی وازینو تاسو با انکار کو د اختیار نن راځي نو به ویل شي الله یکی او زور ورلا اوس تخفیف اخروی ور کوي تخفیف دنیاوی ذکر کا تخفیف اخروی الیوم تجزا کل نفس مما کسبت دا سات دی بدل ور کوي شهر یو تن تا پاغه چې د کړی دی نبوی ظلمن راځي دا سات دی نه وای ظالمان لا څوک دوست مهربان او نه څوک سفارس کوونکی چې وبه منل شي د هغه او خائنت الاعین پیژنی الله خیانت د سترګو وما تخفي الصدور هغه چې پټای سینې والله يقضي بالحق الله فیصله کوي په حق باندې او هغه کسان چې د ایران مدد کوي بغیر د الله نو غي د پیس شي ان الله هو سميع البصير یقینا الله هم دې دې اوریدون کې اوریدون کې تخفیف اخروی ذکر کا اوس تخفیف دنیاوی دا الله دی قوی او سخت عذاب والا قوی دی کمزور په چا باندې نه دی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او دلیل نقلی په اخید موسی علی السلام وګوره موسی علی السلام مسله بیان کړې و د فرعون دربار کې بیان کړي وا نو ته په وار میدان کې نشي کوله پتاي سره لګره مونږه موسی عليه السلام زموږ په دلایلو او په معجزو ښکار باندې فرعون تا او حمان تا او قارون تا هغه ظالم بادشاہ تا اول خو موسی علیہ السلام لا پیدا نو او ماشومان چې و پیدا کېدل نو هغه به حلالول دا خو په دې بیا قادر شوی نه دی دینه مخ کې الله غرق وما کید الکافرین الا فی ظلال ادخال الہی نه هو چې الله کافران نو مګر تباهی کی ګمراهی کی دا ادخال الهی یاره فرعون بیا دا خلق وجل کنا دا بچی حلال کړ کنا نو جمله به ورته رضا ورته نو هادوی موت ادخال الهی وایو د قران اصطلاح کې چې بیا دی خو خواله وتلی وی. موسی ته الله داسی سوک ورکړی وو چه مخ به یې د الله روان کړی وو. د هغه د یاره یې خو بنګله جوړوله. اب پرې مې دی پرېږده یو نوی دی دبکه باری. ما پرېږده یو زه به داسی وکړم او زه به ته به څه وکړې وای مړه. وکان موسا ضروریا ظلم موسا آیا غلی د پنجابی او د پښتون با سراغه نو هغه پنجابی وته زماوی تاسو آی منګه زوړ قوم یو منګه زوړ قوم یو تاسو که زوړ قوم او تاسو کې به الله سم پیغمبران را لېګلیو کی ستاسو دین او خاره بکی فساد ګور سره لوی حرامي دی او دا لوی زړه ناره ده د دیندار او د حق پرستو خلاف چې زر وای دا راغله دین روانه یو په ګډه بلاس را زه یریږم چې بدل به کی ستاسو دین ښکارا به کی په ځمکه کې فساد نو که عالم او دیندار جماعت کې داغه په تراو کې لږ کسان زیات سی او په غو کرونا ور پسې راغله اوله یې مکوي او که شیعاګان جلوسونه او باسی هاي کې بیا کرونا نه یو هاي ته بیا غږ نه کوي هاي دا سنوي خو که مسلمان سنی هغه څه وکړي نو دا دی داسې کوي او دا دی داسې کوي دا ان شاء الله زمونږ د شورو په ورځ باندې به با د قران کریم ختمي و اجتماع روزه باندې همیشه زمونږ یې نو په ویشتمه روژه سهار نیمې بجې به ان شاء الله زه ختم شروع کوم او ټول مرګري به ان شاء الله راځي انی اخاف ان یبدل دینکم زه یری کما چې بدل به کی تاسو دین او ایو ذرا فی الارض الفساد او کار به کی پزمکا کې فساد وقال موسی نوی موسی علیه السلام زه پناه غواړم د رب زما او رب ستاسو من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب دار یو متکبر نه چې ایمان نه راړي پر ورځ د حساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون او تسلی تما سلا بیان کا الله بتعالی مرګری پیدا کی د دښمن په کور کې به الله مرګري پیدا کوي ستا د دښمن اولاد هغه وستا مرګري شي وګوره رجل مؤمن تا د فرعون د دربار نه او هغه د موسی علی السلام مرګرتیا کوي وقال رجل مؤمن من آل فرعون وی یو سړی مومن ده له فرعون نه چې مضبوطو یې خپل ایمان لا په بیان دا پټو یې چې پټو یې نو بیا وینا یې څنګه کولا او کار کول دي زړه کې ایمانو پټ پټ خکارای ک په وینا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیا عجزه خزا وا شیخ القران چې کله مسله شروع کړه نو هغه به جیلونو ته بوته یو ورځ شیخ القران هغه روان کړو پولیس هغه ور پسې روانه وا او आवाज به کو ظالمانو د خدای توحید بیانې زکه جیل ته بیایي کیا من یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانی میں په دې را پټونه لګي چې دې زمانہ کې اکبر خدای یادې دا څه جرم وو چې الله یادې وقد جاءکم بالبينات من ربکم تاکي سره راغله تاسو ته په دلایل طرف درب تاسو نه بعض هغه عذاب چې یری تاسو دا غینا ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله توفیق نو ورګي هغه چاله چې غوي مشرک درو جن وا زما قومه تاسو لا سلطنت دن رضی زور اور یې په زمکا کې نو څوک به امدادو کې زمونږ عذاب د الله نه کراغه مونږ تا قال فرعون ما اوريكم الا ما ارى وې فرعون نه هم تاسو ته مگر هغه چې زی وینما او نه ما تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لار برابر فرعون صحیح لار خېلا زه یریږم په تاسو د عذاب نه په شان د عذاب دغه ورځې د ډلو څنګه چې په هغه نورو ډلو عذابونه راغلي وو په تاسو باندې به راشي په شان د عذاب دغه قوم نوح او د عادیانو د ثمودیانو او دا کسانو چې رستو داینه و ومن لا یرید ظلما للعباد او نه ده الله چې غواړي زیاته په مخلوقات وازما قوما زی علیهم اب تاسو یوم تنا دغ روز چوینا یوم تنا مبدل منو یوم تنا بدل یوم تولون مدبرین د هغه ورځې نه چې وبګرځئ تاسو شا کوونکي یعنی خو شکست خورده وبګرځئ تاسو شکست خورده ما لکم من الله من عاصم نبی تاسو لا طرف دا اللہ نا سوک بچ کون کے ومن یزلل اللہ فما لہو من حاد دا ادخالی الہی مین مینس کراڑی وما الله يريد ظلما للعباد اوس بیا وای وما يذلل الله فما له من هاد هغه څوک چې الله په مهر د گمراهي وای نه وای دلال الله رودون کې ولقد جاءكم يوسف من قبل تاکي سره راغله او تاسو ته يوسف عليه السلام مخکې د موسی عليه السلام نه په دلائلو باندی تذکیر بالنعم څو نعمتونه در باندی الله کړی دی خو یاد کړئ کنا یوسف علیہ السلام راغله او فما زلتم فی شک انو همیشه وی تاسو شک کی دا غنا چرا چی کړیو تاسو ته پاغي تر دې پوره حتا اذا هلاکا تر دې پورې چې کله هغه وفات شو، وایي د اکابرو عقیده دا ده چې ژوندي دي، لکه دکه څوک و چې هغه وایي حتی اذا هلکا، حتی اذا هلکا تر دې چې هغه وفات شو، د نبی علیه السلام وایي څوره عمر وایي درې شپېته کاله، نو ژوندی دی که وفات وایي ژوندی دی، نو هغه درې شپېته کاله بیا څنګه شو؟ عيد ميلاد النبي مناو پخوا به وته بارا وفات وي عيد ميلاد النبي مناوي يا بارا وفات مناوي يا بیا وي ژوند دي څنګه وړي وي نو خدای خبر چې مازو کې ډز شوی دی او کس چل شوی دی امام بخاری تاریخ صغیر دی او یو تاریخ کبیر دی تاریخ صغیر کې هغه درې قسمه روایت راوړي دي باب یې خود دی باب دې په بیان د وفات د نبی علی السلام کې باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم او بیا درې قسمه روایت راړي کله وای قبض النبی صلی الله علیه وسلم وهو ابن ثلاث و سدینا ماتا توفی قبضا دریو اړه الفاظ راوړي چې شک پاتې نشي وفات شه نبی علیہ السلام هغه د دریو شپې تو کالو نو چې توای عمر درش په تکال دی نو بیا را ژوند په کې کم دار راغې برزخی ژوند هغه د دې دنیا د ژوند نه جدا دی هغه منګل ک مسلمان خو پرې دا پیغمبر منګه د کافر ومنو که برزخی ژوند دی نه نو بیا غي له عذاب څنګه ور کیږي برزخی ژوند دی د دنیا په اعتبار باندې مړ دی حتا اذا هلاکا چی ژوندی هم تاسو ویشتی هم په کاڼو ایو سالک وای چی ژوندی هم تاسو ویشتی هم په کاڼو نن می سلا ښکلا وای د قبر کاڼی چی هغه دل کې و راغلو نو نه من چې وفات شنو بیا هم ورپسې جړل بیا هم ورپسې ارمانونه کول هر حق پرس چې کله دنیا نه تله بیا ورپسې ارمان کړي نو خبر رانما د اله د موسی دا نه چې ګني ز اسمان ته زما داسې خو کمکلوم نه وای او فرعون د دنیا په اعتبار ډیرو خيارو داغه دا مطلب نه چې اسمانه پورې رااله بنگله جوړه کا اسمان ته خېجم داغه دا مطلب چې موسی وای زما رب زما رب نو زما خو دا زوره بنګلی دی ما دولت دی زه ګورم چې د ده رب ده له څه ورکوي چې دی وایي په ما مهربان دی زه ګورم چې ده له څه ورکوي دا یې مطلب و لعلیت وقال فرعون وی فرعون و حمانا جوړ کا ما لره بنگلا خامغا چې زه ورسما په دروازو دروازو اسبابو اسبابو د اسمانونو تا دروازو د اسمانونو تا فاطلع الى اله موسی نو خبر والما د اله د موسی چې دلا سور کوي ویني لا ظنو کاذباد ګمان کوم په دبان درو جنا وکذالک زینا لفرعون دا رنگی خیستا کلی شوی او فرعون تا بد عمل دد او بند شوی او دلار دا اللہ نا بیا ادخال الہی وما کید فرعون الا فی تباب نو چل دا فرعون مگر تباہ کی زانی تباہ کو نو هوښیار سړی دی رجل مؤمن هغه جواب ورکړي نو هغه وایي وقال الذي يامن يا قوم ويا غسړي چې ایمان راوړې وا زما قومه اتبعون یادکم سبیل الرشاد زما تابداریو کئی وبخیم تاسو لار برابرا فرعون وی ز سم لار خیم دوی دی خر بس لار خو ز خیما ما پس رازی چې در ته سم لار خیم موسی علی السلام اوس ګوري وتا او دا نرو لار دی او دی جواب کوي نر مرګره یو مرګره هم پوره یو تبه تماشا کې هغه وستا طرف نه جوابونه کوي یا قوم و زما قوم انما ذی الحیات الدنیا متاعون نر مرګره او په اشاعت کې الله ډېر نران مرګري پیدا کړی چې خبر راشي نو د یو ځای او د بل ځای نه بیا غشي ونی يا قوم چرته مفتی توصیفی او چرته بلی او چرته بلی یا قوم وا زما قوما انما ذل حیات الدنیا متاعون بشکا دا ژوند دنیا سکدا وان الاخرت هی الدار القرار او یقینا اخرت دا د کور د استوګنه چا چې عمل وکړ بد نو سزا نشي ورکولای مګر په مثل لاغه او چا چې عمل وکړ نیک سړی وي او که خزا او دې مؤمن دا کسان د نبشي جنت ته رزق باور کول شي بدی کی بي حسابه شریک وګرځو ما دا الله سره هغه چې دی ایمان راغي باندې دلیل انما تدوننی الیه بیشک هغه چې تاسو ما را بلې هغه ته نشته هغه لرا دعوتون فی دنیا ولا فی الاخره طاقت د بلنی دنیا کې او نه آخرت کې وان مردنا الى الله یقینا واپس کیدل زموږ دی الله تا او یقینا مشرکان دی دی جهنم یان فستذکرون ما اقول لكم زرد چې یاد بګیا چې ما تاسو ته وی فستذکرون ما اقول لكم هغه شاعر وای مراد ما نصیحت بود و گفتم حوالت با خدا خدا کردم و رفتم زما مقصد خو نصیحتو نور می الله ته حواله کړی چې تفویض الی الله کوي اسباب استعمال کی انجام الله تفریدی فوقع الله سیئات ما مکروا فرعون ته چې کله مقابله وکړه نو فرعون وی وی وجنای نو زر کسان ور پسې کړل او هغه یو غر طرف ته روان شه امام نصفی وی او دی هغه یو تن پسې 1000 کسان روان شو هغه غار ته وخوت او دی چې ورپسې تلل د غار نه الله غټان راور غړول نو 1500 کسان هلته مردار شو او 1500 راو تختیدل نو راله فرعون ته وی موږ سره خو دغه سی چالو شو وی یو تن تاسو زرو کسانو نیو او هغه پنځه سره مرګري شوی او تاسو راولې غلې تاسو ما یروي ویونی وای دی راځي کوم پنځه سره راغلی نو هغه هغه وجل هغه زر کسان ته قربان کړو نازل شه فرعونیانو باندې بد عذاب سو سو العذاب مبدل منو النار ته بدل ورج بیش کول وشي په دای باندې سار او ما زیګر نو دا ور کم ځای دی عذاب قبر چې قبر کې الله عذاب ورکې مخکې ما غن آیاتونه او خیل په اثبات د عذاب قبر اذ یا تهاج موږ خو ستاسو تابعداري کړې وه، نن هم د دې اور د عذاب نه څه لر کولی شئ؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ووایا کسان چې غي مشران غي زور اور انا كل فيها چپ چپ منګه ټول یو پدې کې ان الله قد حکم بین العباد دعا راله وغواړئ چی الله راله یو ورځ پکی چټی راکی عذاب راته سپک کی قالو نو بوای ورته خزان چاغ د جهنم اډو راغلی تاسو ته انبیا تاسو په دلایلو او بوای دی بشک راغلی وو نو به وایي ورته خزان چان خپل دعا وغواړي فدو ځان له وغواړي دعا وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه دا دعا د کافرانو مگر گمراهي کی ان سماده تباہی دا منګا امداد کو دا استاد زمنګا او دا کسانو چې ایمان راوړې په ژوند دنیا کې او پر رد کې پاغ رضوان دي چې بدري ګوان چا چې توحید مسله کړی دا الله دا غي امداد کړی دی هغه عزت من کړی دنیا هم الله عزت من کړی دا او اخر هم او ورکړی مو واورثنا بنی اسرائیل الکتاب تورات هم ورکړی هدایت تورات اسمانی کتابونه هغه هدایت واورثنا بنی اسرائیل الکتاب میراث سره ورکړی مونږه بنی اسرائیل له کتاب هودن په داسې حال کې جغو هدایت او پند دو دو پارا دا عقل مندو نو صبر کوا فاصبر تسلی نبی علیہ السلام تا صبر کوا یقینا وعد دا الله رشتیا دا واستغفر لذنبک لفظی معنی خدا بخنه غواړه د ګناه دی نو پیغمبر خو معصوم دی داغه نه ګناه کیږي نه د ګناه معافي بیا څنګه غواړي مخکې ما ویلي وو غفره په مانا د اړولو، ضم په مانا د بوج باندې، نو مانا دا واستغفر لذنبک اړول غواړه د بوج ستا غفره په معنا د اړولو واستغفر لذنبک اړول غواړه د بوج ستا چې الله موږ نه بوجونه لر کې غفره په معنا د اړولو نو معنا دا واستغفر لذنبک اړول غواړه د بوج ستا چې الله مانا بوجونه لري کا دا مانا دانا زم په مانا د بوج او ما مخ کې ویلیو تلخیص کې راځي او قلب فی اجفانی کانی عود بیا لدار الذنوبا اړو ما په دې شپه کې خپل زیز مولوا گویا کې ز شمیر ما په دې په زمانه باندې بوجونا زم په معنا د بوج او دارنګي زم په معنا د بوج او د دا معنا نه چې ګینه د پیغمبر ګناو واستغفر لذنبک وړه ورزي د بوج تا چې الله لري کې او غبره په معنا د اړولو سوره شورا آیت نمبر 37 ودیر شم وګورئ ودیر شم آیت سوره شورا واذا ما غضبوا هم يغفرون کلا چې دای غصه شي نو دای مخړای دارن کا فر په معنا دا اړولو سوره جاسیه آیت نمبر 14 سوال لسم آیات سوره جاسیه چاغی عقیده نساتی د ملاقات د الله د عذابونو د الله نو معنا مخ اړول او سوره فتح دوی میات کې به زه ان شاء الله بیا تفصیل خو کما او زم په معنا د بوج نو معنا دا فاصبر ان وعد الله حق صبر کوا یقینا وعد الله رشتیا دا واستغفر لذنبک غواړه راول د بوجتا دا الله نه سوال کو چې الله من بوجونه لري کې وسبح بحمد ربک پاکی بیان او پستان دې رب ستا باندې لګیا بلشی والابکار چې ورکړی دی دای لرا نشته ده په سینو د دای کې مگر غصه غټواله ما هم به بالغی چې نه دی رسیدونکي هغه تا نو پنا غواړه په الله سره ان هو سمیع البصیر شان دا دې د الله اوریدونکي اولیدونکي لخلق السماوات والارض خامغا پیدایش د اسمانو د زمکو دا ډیر لوی دی د پیدایش د خلکو نه لیکن اکثر د خلکو نه نه پوهیږي ادلات لیه په اثبات توحید اسمانونو ته وګوره زمکو ته وګوره دا الله کړی دی تعالی بچی نشي درکوله یقینا قیامت راتلونکی نشته شک په دې کې لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راړي وکال ربکم ادعونی استجب لكم بیا دعوت توحید یو ځلوي لا اله الا هو الیه المصیر ځکه که ته وایې چې یاره موږ دعاګانې غواړو او نه قبلېږي نو انشاء یې ورسره ویلې دی چې کله یې خوښه شي نو قبولېږي وقال ربکم ادعوني استجب لکم ویل دی رب ستاسو وغواړه ایمانا قبولتیا به وکم تاسو لا که زما خوښه شي یقینا الله خاوند د فضل ده په خلکو لیکن اکثر د خلکو شکر نه وباسي شکر نشته صبر او شکر دا دواړه دای نه تللی دي صبر نه کوي چاري په خپل قسمت بس هر وخت دې تړیا دې د بل مال ته غل دې صبر یو نه کو تا ته ډیر مور خاري او ډیر غټ بخاري خو صبر پکې نشته د هر چا په هغې ورځي او د هر چا هغه خوري بس چې موقع مومي مثال یې د شر مخ دی نو په تا به حمله کوي او شکر نشته چې نعمتونه په الله کړی هغه شکر نه وباسي نیاره دا کم دی او دا کم دی او دا نشته او دا نشته ها ټول عمر دې د مخمسه حالت کیو شکر وباسه الله درباندې نعمت وکړ شکر وباسه چا در سره خو وکړل نو هغه یاد ساته شکر وباسه نو دی باغ نه یادې دا هغه باندې یادې چې القرآن بکله کله وی و اخوان عزدهم دروعا فکانوا ولكن للعادی زما ډېر مرګري وو زما پۀ ګومان ؤ چې دا زما زغري دي او زما زغرې وې خو د دشمنانو شوې وخلتهم سعاما صائبات فکانوا ولکن فی فؤادی زما پۀ ګومان ؤ دا زما غشي دي زه وه پۀ دشمنو لمه او غشي وو خو زما پۀ زړۀ کې اولګېدل وقالو قد صفت منا قلوب فکانوها ولکن عن ودادی دای بوی زمون زلونه ډیر صفا دی صفاو خو زما د دوستانه صفا شوی وو کلا بیوی کس نیا موخت علمی تیر ازمان که ما را عاقبت نشانه نکرد چا مانه د غشو اشتو چل زانه که خو اخر کې ما په غشو باندې بیا ولي د اهل یې نو هغه ما په غشو شمشیر نه کزاه نه بچو کو نت کسه نا کس و تربیت نشود ای حکیم کس د خراب اوسن اوسپن نه با خطور څنګه جوړه کې چې اصل پلیتی هغه تاسو سم کې هغه ته تاسو وای هغه نه سميږي لا يشکرون ولكن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر د خلکو شکر نه وباسي ذالکم الله ربکم دی صفاتون والا الله د تاسو رب پیدا کون کے دار شی لا الہ الا ہو نشتے آجت سر کون کے بغیر دی اللہ نا نو کم طرف تواڑ رشوئی بیا دعوت توحید دارا جمع کو لا الہ الا ہو الیہ المصیر فضل الله مخلصین له الدین وقال ربكم ادوني استجب لكم ذلكم الله ربكم خالق كل لا اله الا هو فانا تفقون وكم ترفتوار بشوئيه کذالک یو فرق الذین دارنګ یړو لشیا کسان دا هغه کسان چې هغه یو په آیاتونو د الله انکار کوونکي الله الذي بیا دلیل عقلی الله غزا د ذکر دولې استاد پر زمکه برقرار او اسمان چاته او شکل درکړی تاسو ته نو خسته کړي شکلونه ستاسو او رزق درکړی د پاکیزه او سیزونو نه ذالکم الله ربکم نو دی صفاتونو والا الله د ستاسو رب فتبارک الله رب العالمین نو برکت چون کې الله رب د مخلوقات بیا داوود توحید هو الحی لا اله الا هو دا الله ژوندې دې نشته دې حاجت سر ګو کې بغیر دې الله نا فدو مخلصین له الدین نورا مدد گئی دلرا خالص کونگی اللہ دتا غاڑی لا الحمدللہ رب العالمین دا داوی را جمع کا لا الہ الا ہو فدو اللہ مخلصین حمدونه دی الله لا چې رب د مخلوقات اوس نه د شرک فی العبادت قل انی نویت و زمن کړی شوی ما د عبادت دا کسان نه چې تاسو را مدد کوی بغیر د الله نه کلا چې را د ما ته دلایل د طرف د رب زمانہ او ما ته حکم شوی دی چې غاړه کې د مرب د مخلوقات ته بیا ادلا کلیا دا الله غزا دې چې پیدا کړی تاسو د خاورینا اصل ثم من نطفه بیا دې یو ساس کینا او بیا دې ویني جم شوینا نو بیا وباسي تاسو لره ما شومان او بیا پالی تاسو لرا سمن یربی کم بیام پالی لتبلو اشدکم دیر پارا چو رسی گئی مضبوط یاد عمر تا ثم لتكونوا شيوخا او بیا چې شي تاسو بډاګان ومنکم من یتوفا باز تاسو نازو چې غي مړ شي مخکې د بډا والینا مخکې ولا مرګ راشي ځوان ني مرګ شي ولې تبلغو اجل مسما چې ورسېږي تاسو نه دې مقرر وتا او خامغا تاسو ځان پوه کوي دا الله غزا دې چې ژوندې کول او مړه کول کوي یعنی مالک دې د خیر او د شر په خیرونو کې لوی خیر ژوند دې حیات دې او مصیبتونو کې لوی مصیبت هغه مرګ دې فاذا قضا امرا نو کلا چې فیصلو کې دی او کار بشک او به یغی تنو موجود شي الام تر ال الذین اتنو ګوریا کسانو ته چغی جګړې کوي په آیاتونو د الله کې دا دواړه مضمون یو ځای بیاي یو خواته اسواد توحید نو بل طرف ته د مشرکین حالت چې جګړې کوي د خدای دین کې او دا الله د دین مقابله کوي تنو ګوره هم دا چې جګړه کوي په دین د الله کې نو کم طرف ته واړو لشو دا الله دربار پرې خو ده کله یو بابا لا او کله بل بابا لا کله یو پیر لا کله بل پیر لا کله یو سامن لا کله بل سامن لا روان دی کم طرف ته واړو لشو دا الله دربار ته نه پاتې دي ان یسرفون الذين كذبوا بالكتاب لکه دا اول نه دا مضمون را روان دي پینځم آیات نه یو څاروونه راخکله وشي په ګرمو اوبو کې او بیا هغه په اور کې وری تکړه شي بیا به ویل شي دی تاسو شو هغه چې تاسو یې صدر کول د الله سره تاوی دا د برخې خاوند دی د برخې ذمہ دار څه شو هغه چې تا په ما لمن نیولې دا اما بخلاصي چا اچا به وی چې د لمنې د لاندې د لمنې د لاندې خو ها ثم قیل لهم انما کنتم تشركون بیا به ویل شي دیتا سشوا چې تاسو شریکان کول د الله سره من دون الله او را مدد کولم بغیر د الله نه چې تا به دا ذمہ دار دی او دا حاجت روا دی قالو ذلو انا بوائی دی رکشو زمنگا بلکه منگا نورا مدد کری مخیص شے انکار بکی کلا با اقرار کئی کلا با انکار کئی کذالکا یذل اللہ الکافرین دارنگی مور د گمرائی وی اللہ پا کافرانو یا دارنگی خطا کئی اللہ کافران کلا با اقرار کئی کلا انکار ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا رنگ به ای تاسو جهنم کې په سبب داغي چې تاسو مستی کولا پس مکا کې بغیر الله کې نا مناسب بيد توحید وبما کنتم تمرحون او په سبب داغي چې وای تاسو مستی کوونکی ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها بعضی دین هغه دي چې بیان کړ موږ به تا او بعضی دین هغه دي چې ندي بیان کړي موږ به تا سوره ابراهیم کې نه میات کې ذکر شوی وو چې ډېر هم درته ندي بیان کړي حضرت مجدد الفسانی وایي هندستان کې ډېر انبیا راغلي دي خدا غي ذکر ها قران نه کړي لم نقصص عليك وما كان لرسولنا ياتي بآياتين او ندی مناسب یو پیغمبر لا چرات لوګي په معجزه مگر په اجازه نو مناسب پیغمبر لا چې راتلای کړی په یو معجزه مګر په اجازه د الله. نفی تصرف یې وکړه د ټولو انبیاوو نه. فاذا جاء امر الله نو کله چې به راغی حکم د الله قضی بالحق فیصله به وشوه میانځی کې په انصاف وخسر هنالک المبطلون او تاوانی به شو په دغه وخت کې باطل پرست اوس بیا عبد الله او تذکیر بالنعم الله الذي الله غزاد دے چې پیدا کړی تاسو لپاره ډنګر دې لپاره چې سوار شي د دین او دې د تاسو خړی په چا باندې سوار لیکه لکه اس کچر خر او څخړی ګډان پیسان جی هغه وړي دوه منی بوجای څوک په سر وړي شي نو په اس په خر په کچر پاغه دی اچول دا ورپسې رواني والیا وال الفلک تحملون او په دې سارو کشتو باندې سرول شي ويريکم آياته، ښايي تاسو ته خپل دلائل، فأي آيات الله تنکرون، نو د کوم يو دلائلو د الله نه انکار کوی، دا نعمتونه لږ وګوره الله در باندې څونه نعمتونه کړي دي، کوم کوم به شمېرې، کوم کوم نه به ته انکار کې. نو کله چې راغلل دوی ته انبیا د دوی په دلایلو فرحو بما عندهم خوشاله شو دوی په هغه باندې چې دوی څخه او د علم نه هغه خپل علم باندې خوشاله شو په دې ملک چې کله شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي د قرآن درس شروع کړ نو مدرسو ته خطونه ولیکل چې مال لس منټه ټیم راکې ستاسو چای به هم نس کما خو صرف ټیم را لراکې چې زپ کې د قرآن درس کوم نو چا ولا اجازه نه ورکو او چې طالبان ووي زو قرآن زګو وسړیه دا کتابونه دې نه دی ویلي نو چې کتابونه به وي نو بیا خو به کې نشراله نو بیا نو بیا به قران ته نه کې ناست او د قران نه بدغه سي پشا کې دل فريو بما هغه ته به ملاوي چې هغه به منطق وي چې منطق اډو علم نه دی يجوز الاستنجاء باوراق نو هغه ته به علم منطقي مولا ته به مولا وي او چې قران به وي نو هغه ته مولا نه وي ځکه انګريز په دې ملک په خپل روزنام چا کې خلک درې ډالې کړو پټواریانو څنګه چې کوم روزنام چې پراته وي هغه اوسم شته مالخانه کې یو هغې کې عزتمند خلک لیکلي وو، دویمه کې درمیانه او دریمه کې ذلیل خلک. په عزتمندو خلکو کې نواب سر خان دا لیکلي وو. په درمیانه کې بزنسمینان، زمیدار، تجارتیان دا لیکلي وو. او په ذلیله طبقه کی چوړی چمار او د قران ملا یې ګرځولی او دا دې لپاره چې قران زده نه کی وای بچ خلک ورته سپک ګوري د قران ملا ته خلک سپک ګوري نو هغه سپک کړو چې القران بکله کله وی کن نظر در حال خود ای ناتمام اندری فرصت تو مشغول کدام لګ وا ناتمام ځان ته سوچو کا کوزګار نشوي کن نظر در حال خود ای ناتمام اندری فرصت تو مشغول کدام سلف و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری سلم او د قاضی غم دی ورسره چا مې زده په روژه کې به وي زما دوره کومه د منطق بوز خدای دې د منطق سره غرق کړ ها قران باندې پر خو یو د خدای کتاب زما دوره کومه اجرا کو پکې دا قران اجرا لاو که ته هغه د نحوې تابع ګرځولی وای، نحو د دې تابع وه، نو دی به اجراء په کې کومه، نو د قرآن فهم او پوه یې څوک نه وو پوه کړي که نه؟ نو د پوه کول چرته وو؟ کونه سله مو قاضي مبارک مې خري، رنج در تحصیل منطق مې بري. چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان سو پوری دی یونانیانو علم بوائے را شلک دی ایمان علم موایا لوح دل اسفر لائی شیطان بشو اے مدرس درس قرآن هم بگو زړه دې د شیطان د بولو نه وینځه مدرس راشه د قران مو وای د قران د خوان نه هم خبر شکنه چې قران څه وایي زما استاد سرکار بابا الله دې وبخي او الله دې ول جنتونه ورکي ډېر نیک سره یو او ډېر خالم نو یو ورځ وی ما سره طالبان برال د تنار مولانا صاحب باچا صاحب د لوی علماء شاګردانو نوې طالبان برالل پنځپیر کې به جوړه ختم شوه نو چې برالل نو دلته به د قران درس شروع کړ د شیخ صفاتونه به کول په کتاب کې به آیات راغې نو هغه باغی ډیر خال کو نو یې ما پړه کې وي چې سړیه د هغه نه راته دوره لوی ملا جوړ کړی او سرکا بابا ډېر جرار سړی و طالب چې به عبارت وي نو وې به دا ولې د مرفوع وي ولې دا ځای منصوب وي نو سړی به راګیر کو نو خو به مشرمو چې بیا کتاب ګون طالب به یاري کتاب کو به شرمای می نو وی ما وی چوره کا زدر لدی استاد سره ګورم طالبان تلیو دوری رازی وی وی ما ځان سره میشکا دغه را واغست جرالین او پټ رالم ځان می بدل کو چوره کا دې چې درس کوي زه په اعتراضونه کوم وې رالمه یوه رټو هغې کې کېناستم، وې چې کېناستم او زه جلالېن ګورم دی درس کوي، زه چې کوم اعتراض جوړوم هغه دې په ترجمه کې حل کړي، زما نه کار روان شي، یوه ورځ خو مې دا کوشش وکړ خوند یې ونه کړ، وې بله ورځ دغسې نحوی اعتراض جوړوم دې چې ترجمه کوي هغه حل کی وې زه هم چې دا څنګه چل دا او تاسو کوی هغه څنګه چل دی درې ما راشوا طالبان ولیدم شاګردان بلا شي شغی ویل چې یو ولیدم وی پیجن جو نور وی تیم وی و سرکا بابا راغله سرکا بابا راغله یو وایي جمنا سره به ځې، بل وایي ما سره به ځې، وایي ما نه چې هېچا سره نه ځم. وایي هغې شیخ صاحب ته حال ووایي چې جي دا سرکار بابا راغلی دی درس له. وایي شیخ صاحب خبر شو، وایي چې کوم دې راولي؟ وایي زه رالم، وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب ته به بل خوا نه ځې، ته به دلته ما سره یې. زه یې ځان سره دېره کړم. وې زه په درس کې چې کېناستم ما یې چې دا ما خو ځه ځان ته مولا وې زه خو مولا نه ما مولا خو دای عالم دای اما خو ځه ځان مړکو زید امر او امر زیدو ضرب زیدون امرن خدا سي حال کې خدا سي کونو ما چې علم خدا دی لوی دل اب کلا یې شیطان بې شو هې مدرس درس قرآن هم بې ګو هله ملای چې هغه د قرآن درس نشي کولی چې د قرآن درس نه کوي هغه ملا نه دی هغه ټول کتابونه په تندیو لیکي نو څه د صرف او د نحوی او د منطق او د فلسفي د دې تپوس الله قیامت کې نه کوي قیامت کې به د خپل کتاب کوي شو دوی په هغه باندې چې دوی څخه و د علم نه مړوي موږ خپل مليان یو د دې علم ته زموږ اجت نشته وهاک بهم ما كانوا بي يستهزئون او نازل شپ دای باندې هغه عذاب چې دوی ټوکی کوونکی واغې پوره فلم ماراو باسنا کلا چولی دو دای زمونږ عذاب وویل دی مونږ ایمان راوړلی الله باندی یقی او عاجزی وکفرنا بما کنا به مشرکین او انکار کو مونږه پاغس چیو مونږه پاغی باندی شرک کون کی دا اللہ سرا فلم یکو ینفهم ایمانهم نو نو چې فائدہ ورکړې وا دای دا د ایمان لما راو باسنا کله چې ولید زمنګ عذاب سورہ انعام کې هم تیر شوی آیت نمبر 158 کې یوصل اته پنځو سم کې چې په وخت د عذاب کې بیا ایمان فائدہ نه ور کوي فلم یکو ینفعهم ایمانهم نو چې فائدہ ورکړې وا دایلا د دې ایمان کله چې ولید زمنګ عذاب سنت الله الذی طریقه د الله غدا چې تیر شو دا په بندګانو د الله کې چې چا تابعدارو هغه خلاص کړی دي څوک نه وخسر هنالک الکافرون او تاوانی شو هلاک شو په دغه وخت کې کافران صورت کې مسله د توحید بیا بیا ذکر کولا جګړمار ذکر کول چې جګړه په دې مسله کې کوي نو هغه کافر دي په دې کې به جګړه نه کوي مګر کافران چا چې دا مسله ومنله فرشتي د عرش ول دعاګانې غواړي یوازې هغه له نه د هغه مور او پلار له دعا غواړي د هغه اولاد له دعا غواړي ښځې او خاوند له دعاګانې غواړي او دا مسله بیان کا څنګه چې موسی علی السلام بیان کړو د فرعون په دربار کې او طالب الله مرګره پیدا کی څنګه چې موسی علیه السلام نه رجل مؤمن پیدا کړ او فرعون ته رټ رټ جوابونه کوي ستا مرګري بستا او طرف نه جوابونه کوي جمعې راځه بس چټي ده او جمعې مسکو ان شاء الله